بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى سورة ضحى کې تصدیق د رسالت په دفعه د شبهه سره چې مشرکان وی پیغمبر پرې خو دو بس وسه وسره حسد شروع دا غي جواب کوي والضحا گواده وخت د صبا رڼا شو واللیل اذا سجا او گواده شپه کله چې خورشي په دنیا باندې داسې تیار و او صبا راو خوته پیغمبر راغی دنیا ته ما ودعک ربک وما قلا پدې گواهی چې نه دې پرې خېتا لر ربستا او نستانه به زار شوي دي وللآخرة خير لك من الأولى او خامخا اگر وسته دور بهتر دې استاد پارا دړم بي دورنه